دویمه شبهه چې تر سليمان عليه صلوات و سلام صفائی بیانې هغه ته پیغمبر وایي حالانکه هغه یو جادوګر انسان او العیاذ بالله داغه جواب وو کی آیات نمبر 102 کې چیرا کچره ته پیغمبري نو ستا په پیغمبري دې موږ سره الله خبرې وکړي که ته حق پیغمبري نو موږ سره دې الله خبرې وکړي چې دا پیغمبر دی داغه جواب بو کی آیات نمبر 118 کی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تاخی سرا واضح بیانو آیاتنا داغ قوم د پارا چی پویگی چی کل دا وی شبهات ذکر شی نو دا اتم او نهم نمخ کی درې خبرې به تور جمله معترضه یو خبر دادا بیت الله بنیت للتوحید فلم تشركون فيه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم نام شبه دارا چې تمنګ د طواف د زیارت نه منه کې په خپل چې تاسو د صفا او د مروه طوافونه کوئ نو داغه جواب ذکر کړي آیات نمبر 158 کې ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم دا نه شبهات داغه جوابات دي په دې حصہ کې او په میس کې دا درې خبرې به تور جمله معترضه دي دی اولنی آیاتونو کې د جبرئیل علیہ السلام په اتیان باندې د دوی اعتراض وو داغه جواب ذکر کړي او من عند الله کې هم تعظیم دی رسول کې تفخیم ذاتی دی او من عند الله کې تفخیم اضافي دی شیخ عبد السلام رحمه الله رسولن کې دا تنوین چې دی دا لتعظیم دی خو تعظیم ذاتی من عند الله کې تعظیم دی خدا اضافي دی ولما جاءهم رسول من عند الله او کفر نو کړي سليمان عليه السلام لیکن شیطانانو کفر کړو په دې آیات کې لګوند کې یو شان نزول ذکر کولی بل طرف ته په دې کې توجیهات دي او ظاهری ترجمه په دې کې لګونه اشکال راځي سليمان عليه السلام په باره کې چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د شان ذکر کاو نو يهوديانو په ویل چې دا څنګه پیغمبر دی د سليمان عليه السلام صفائی بیانې حالانکه سليمان عليه السلام چې دی ناغو عليه السلام نو بلکې هغه جادوګرو یا بداسي وایو چې جادوګر معنی عالمو دې کې یو شبهه دا هغه لګ دقیقه ده هغه دا ده چې او دغه شوبې نو وختي په دې خلاصه کې داغه تذکرم پاتې شو هغه دا و چې ته سحر ته جادو ته سحر ته کفر وایي حالانکه دا خو کفر نه دی یو علم دی په دې باندې الله سليمان عليه السلام را لګلو مان د دې علم ورکړو داغه جواب به یوشي جو ما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت دا شبهه دغه جوابو ګوره په دې دواړو شبهو بیانولو کې لږ اشکال راشي چاوله شبهه داسې بیان کې چې ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر وایي حالانکه هغه خو جادوګرو او جادو کفر دی نو سليمان عليه السلام کفر کړی دی نداغه جواب شو ما کفر سليمان چې سليمان عليه السلام کفر نه دی کړی ولکن الشیاطین کفروا نو اوس بل شبهه ور پسې دا شو چې تا هو جادو ته کفر وایو حالانکه دا خو یو علم دی سليمان عليه السلام په دغه باندې عالم وو نو ته ته کفر ولې وایي په دې خو الله ملائک را لېګلې دي د دې شبهه جواب کوي چې ما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت او که چېرې داسې طریقې سره نه بیا ذهن ته اشکال راځي یو طرف ته دا وایي چې سليمان عليه السلام کفر کړو جادوی کړو نو چې په خپل او تاغوی کفر وای نو بیا په ملائک څنګه راتلل دیو جنا اوله شبهه بداسي شي چې سليمان عليه السلام ته ته جادوګر وایي او هغه د پیغمبر وای اعلان کې هغه جادوګر او یو عالم او سليمان عليه السلام پیغمبر نو داغه جواب شو چې دا خو کفر دی او سليمان عليه السلام کفر نه دی کړی نو ورپسې بل شوه چې تا جادو ته کفر وایو په دې خو ملائک راغلي دي داغه جواب وکړو منزل علی الملائکه د سليمان عليه السلام په باره کې داول ویل د سليمان عليه السلام په باره کې پاغه دور کې د سحر د جادو چرچا و سليمان عليه السلام حکم وکړو چې د جادوګرو نه دا کتابونه راټول کړي د دوی دا لیکل ختم کړي چې جادو او کوډه منتر دا د ملک نه ختم شي کم کتابونه چې راټول شو سليمان عليه السلام پټ خاموشي سره غي او ځکه خخ کړل تخت دلاندې هغه شیطانانو ولیدل شیطانانو دا خبره پټه ساتلې و کله چې سليمان عليه السلام وفات شو نو شیطان چغه کړه یا ایو الناس ان سليمان قد کان سا کان ساحران اے خلکو سليمان لوی جادوګرو پیغمبر نو دی جادوګرو د سليمان عليه السلام ډیر ملګریو هغه دې راونیو چې ما اونی سي بشک ما قتل کړي کچره ما دلیل پیش نکو او تاسو سره څه دلیل دی تاسو سره دې تخت دران دی راځي او کنه چې هغه او کنهستو نو هغه کې کتابونه پراتو وی په دې کتابونو باندې هغه بادشاہي کوله جادوګرو حالانکه سليمان عليه السلام دغه کتابونه د سحر ختمولو د پاره راغونډ کړي او د تخت دلاندې خخ کړي نو بنا په دې باندې په دې معنی ما موصوله کې د ملکین الله را لګلو هاروت ماروت را لګلو او هغه ته سحر خودلو خو لیکن صد پارا چې خلکو ته د سحر او د معجزې فرق بیان کی نو خلکو ته راغتل دا ملائک به ګرځیدل او خلکو ته ویل چې اے خلکو ما هغه سهرات جدای به راوستلا په دې باندې په میز د سړیو د خزې د دکی چې کله به ملائکو دا ویل چې خلکو دا دا ټکی دي دا مزد کوي دا دا ټکی دي دا زده کوي نو دوی به د نس د کولو والا زده کولو د زده کولو والا به نس د کول لکه دا سې یو مثال ذکر کوم ته چاته وای چې طالب العلم اے مولوی سے وو دته چلکاف وای دا یو سړی ریکارډ کې دقه یاد کی نو ما خو ته وی چې دا ټکی مزد کوا د دې لپاره مو ویل چې دا چلکاف دې دا مزد کوي او قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد داس نه کوي نو یو طالب راپاسی دغه چلکاپ یادې او د قران نه یادې نو دا خو هغه خپل ګناه ده ملائک براله وته به خلکو دا ټکی د وحی دي دا زده کوي دا ټکی د سحر دي دا مزده کوي ګور چلکاب چې دی دم درود چې سره کې په قران دی کوي کنه دارنګي په صحیح احادیث د نبی علیہ السلام دی کوي بشکه چې چلکاف معنا نیلوی رحم الله ذکر کړي صحیح معنی ردی ذکر کړي دا خو لیکن په دې کې یو ټکی راځي یا کوكبا یا کوكبا دې کې ستوري ته ندا ده اے ستوریا چې کله ستوري ته په دې کې ندا ده نو دې کې دا مهم د شرک دی اگر چې نروی رحم الله نور علما دا غي جواب داسې کوي چې اکاو کبا چې د اصل کې په تقدیر د مضاف سره دی به حسب المضاف د اصل کې یا رب الکوكبه دی کدا منادا مفرد معرفه وی دیته ندا کېدلې بیا خو یا کوكبو ویل پکارو منادا مفرد معرفه مبنی علی الزموی چې یا کوكبو نه دی یا کوكبه دی نو رب ټکې دلته کې به تقدیر د دم چې کینو په قران باندې وکي په حدیث باندې وکي په صحیح وظایف باندې وکي ملائکه و چې کله دا خبره ذکر کولا نو خلق باغه د سحر ټکی یادول او د وحی هغه به نه یادول نو معنا دا شو فیتعلمون منهما پس د کول بعد خلقو د دې دواړو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه هغه چې جداواله به راوستو پای باندې په میز د سړیو د خزې داغه کې د سحر اثر شته دی هغه اثر د وجنه به نکاح ختم شو یا سحر باندې ختمېدل دا معنی ده چې کله سحر کې د شرک او د کفر الفاظ وي چې د شرک او د کفر الفاظ وای نکاح په خپل ختم شي په خوانو مليانو به دا چلکاو چې کله به یو خزه د خاون نه تنګ وا او خاون به طلاق نه ورکول د خزه ته ویل ته زما په مخ کې کلمه د کفر وایا هغه بس د کفر ټکی وایا قران ته به کنځل وکړي بس وته طلاق شوی اوس چې بیا ایمان راوړل لا اله الا الله وایا کله او دا خبره حقیقت ده چې په دې طریقې باندې خزه جدا کیږي خو سمره لوی ګناه ده سمره لوی فساد ده چې کله خزه کلمه د شرک او د کفر وایي په خزه او خاوند دواړو کې چې یو کلمه د شرک ویلا د دوی نکاح ماته شو د کافر او د مسلمان نکاح نکېږي بیا دلته کې سحر چې په دې کې د شرک الفاظو ناغه سره په خپل د خزه او خاوند جدا شو دارنګ د سحر اثروم شته دي دویم چې د ما مای نافیه شي نو بیا معنا دادا او دا به عتب شي وما کفر سليمان باندې چې ګنه داسې به ورته ویلې مونږه د پاره د امتحانونو تاسو جادو مزد کوي داسې شوی نه دی دا ټول د نفي د لاندې داخل لې فیتعلمون منهما ما یا حتا یقول انما نحن فتنه تر دې پورې چې وبویل دې دواړو یقینا موږ د پاره د عذاب راغلیو فلا تکفرون تاسو کفر مکوي جادو مزد کوي ويتعلمون منهما پس د کعبه د خلکو منهما معنا من ضدهما د وجه د ضد د دوالنا یا ملکین نو مراد چي دي دوا بدمعشان دو سړی او دا مفسرین ذکر کړی دي شیخ عبد السلام رحم الله ذکر کړی د دې ډېر اوږده توجیهات دی ډېر تفصیل لې پدېږي دو سر بدمعشانو تا بابل خار کې چونو می هاروت او ماروت وما يعلمانه من احد دی با خود تعلیم نور کا یو تن تا حتا یقول انما نحن فتنه تر دې پورې چوب ویل دې دواړو یقینا مونږ باندې لوی امتحانونه شوي دي نحن فتنه معنی مفتونه په من خلکو لو لو امتحان کړی دي فلا تکفر زمنګ د مرتبه نه انکار ونکي دو سړیو بدمعشانو وغي بدا چې کله تعلیم ورکا انما نحن فتنه معنی مفتونه فلا تکفر زمنګ د درجه نه کفر انکار مکوا فیتعلمونا منهما خلق باز کول د دې دواړو نه او یا آیات کې تقدیم او تاخير دی چې ما کفر سليمان ولکن الشیاطین کفروا دارنګ دا شیاطین نه دا محارب ملکین بدل واقع شوی دی او دا د نحوی قاعده را د جمع نه تسنیه بدل واقع کېدلی شي دغه شیاطین چې کم دینو ملکینو او ببابل هاروت او ماروت بیا دې کې ځنې واقعات مفسرین لیکلي دي او خلک بیانې هغه واقعات دادی چې وای ملائکه ویل چې یا الله تا دا انسانان دومره قدرمن خلق پیدا کړي دي او دوی بیا ستانه فرمانی کوي کچره تا موږ دنیا ته لګلی وین موږ بس تاړه را زیاته تابعداري کوله الله کریم ورته وی چې هغه له مالولو طاقتونه شهوتونه خوراکونه د دې طاقتونه ورکړي دي اسنه چې تاسو نن بیا دا غلطیاں نه کیږي وي زمونږ امتحان والا دو فرشته چې ډېر زیات عبادت گزارې وي او هاروت ماروت داغي نمونه وو هغه غره کړلې دنیا ترا کوشوي هغه کې د خوراک سکاک د شهوت نظام پیدا کو دوی ګرځیدل عبادتونه به کول نو دوی یو خزه زنانه چې زهرانو می هغه ولیدله غړې را حسینه جمیله وا پاغه باندې فرښت شو او هغه نه دوی دواړو العیاذ بالله العیاذ بالله وای د زنا مطالبه وکړه او دوی ملائکه ملائکه ته ویل شي چې تاسو به زنا نه کوئ قتل به نه کوئ شراب به نه سکئ هغه زهرا او تویلی چې زبر تاسو خبره علم نه ما چاول دا شراب اوس کوي شراب اوس کل بیا ویره دا, دا ماشوم قتل کوي هغه قتل کو به العیاذ بالله زنا وکړه دا څومره لوی د کفر خبرې دي او دا د ملائکو په واره کې نو دی وجنا و بیا چې کړه د وخت پیغمبر لراله چې موږ نه خو ګناه او شوارو د دنیا عذاب غوړه کو د آخرت وی دنیا لګا دا او آخرت وګود دی نو بابل کې یو کوی دی او هغه کې دوی الټز وړاندې دا ملائکو الکه بابل کم ځای کې دی په دنیا کې دی نو کوی چا لیدلې دی پاغه کې کم ځای کې ځلان دی انساني شکل کې راغلی خو بیا به خلک ویني کنه چې انسانانو ګرځیدل او العیاذ بالله زنا کولا دا خبره چې څوک کوي او کوم مفسرین لیکلي دي دا ډېره بعیده خبره لیکلې ده او دا د ملائکو د شان نه بالاتر خبرې دي دیو جنا دارنګ فرمایي بل عباد مکرمون دارنګ قران فرمایي لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون دا د قران نصوص دي چې دا ملائک پاک خلق دي ملائکو نه زنا العیاذ بالله قتل داس ګناهونه نکی ولا ما هم بغارینا بی من احد الا باذن الله او یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا رائنا دا رائنا لفظ څه دی د دې اصلي معنی دا وا التفت الینا مونږ ته لګو ګورا التفات مونږ ته وکا رائنا در رعایت نه علی د الله رسول زمونږ لګ رعایت وکا زمونږ لګ لحاظ وکا د معنی باندې استعمال جایز وو خو چې کله دوی پدې کې بلغونه اشباع وکړه او راعینا به ته جوړ کو نو اے زموږ شپونکیا اے زمونږ نه او کلا راسیس نه مشتق شي نو مان بیا سره هغه نگبان ته شمس ته معبود ته ویل کیږي اے زمونږ نگبانا شرکی مان بیا غسلا اے زمونږ درعونت نه مشتق شي بیوقوفه ته ویل کیږي نو د کله په دې کې احتمالات غنو نورې معنی پکې وي د دې وجه نه شریعت د دې نه منع وکړله چې يهودو به مخکې ویل کنا نسبه سرا فالان نسبه جهرا مونږ به مخکې نبی له سلام ته پټې کنځلې کولې اوس به ته ظاهري کنځلې کورا بلل او داراینا راینا لفظ به وایو خندل به شکل سعد ابن معاذ رضی الله تعالی دوی په جواب پویدو او دوی په دې تحریب باندې پویدو نغراله او دوی ته وای چې زماره په الله قسم وی کدا ټکه چا وای نو زما ته سر قلم کم او نبی علیہ السلام ته د الله رسول له دوی دا مقصد دی دا آیات نازل شو مؤمنان هم منشو چې کله یو لفظ کې بوی د شرک او د بیادبی راځي مؤمنانو تاسو هغه استعمالوي پنځمه شبهه چې تمنګ د نن یو خبرو کې سبب یا بل خبره کې داغه جواب ذکر کوي چې دته نسخ ویل کی او نسخ په شریعت کې دا روا ده په مخکینو دینونو کې هم وا معرفت د دې باب د نسخ عقیدت علامه قرطبي وی ډیر مؤکده او تاکیدی خبره ده وی علی رضی الله تعالی عنہ یو جمعه تدن شو یو سړی دی بیان کوي یخوفون الناس یخوف الناس فقال ما هذا دا سړی سوق دی سبي قالو رجل یذکر الناس دا سړی دی خلکو ته بیان کوي فقال ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول د خلکو ته بیان نه کوي د خلکو ته سره خپل ځان خي چې فارفون امام او پیجنې دی راغوښتو دیو جنا معنی د نسخ چي دي کله نسخ په معنا د نقل باندې راځي لکه سورته جاسیه یو کم دیر شمایات کی ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ ما نكتبو نو په دې معنی باندې ټول قران منسوخ دی معنی مکتوب دی د لوح محفوظ نه راغلی دی لیکل شوی دی دویم نسخه ابطال الشیء و زواله او یو شی چې باطل ول او ختمول او بل داغه په زبانه قائمول لکه مان سخه من آیات دی آیات کریمه کې په دې معنی باندې دی دارنګ دریم چې ازاله تو شی دون ایقوم اخر مقامه یو شی لري کول او داغه قائم مقام نوي نسختی الريح الاثره وی هوا چې دینو آثار نقش ته قدمونه غ ختم کو ختمول نو فینسخ الله ما یلقی شیطان سورت حج او دو پنځوس تمیات کې په دې معنی باندې راځي بیا نسخ په مخکینو دینونو کې وا لکه د آدم علیه السلام په وخت کې ضرور او د خور وعده کېدو بیا منسوخ شو دارنګ د حیوانات ټول اقسام چې د نوغه حلالو په موسی علی السلام باندې په بنی اسرائیل باندې په کې ډېر حرام شو بلکې حیوانات صحیح سي حرام شولې ابراهيم عليه السلام تر خپل زوی د حلالولو حکم او بیا منسوخ شو دارنګ نور په بني اسرائيل ته د عجل د عبادت کولو د وجه نه د خپل قتل حکم بیا منسوخ شو دینه علاوه نسخه چې دا نو نسخه بیا په سلور قسم راځي نسح الاسقل الى الاخف یو شی ډیر زیات وزندار او درون وی او داغه نسخه خفیف تراشی لکه مثال داغه چې اول د اسلام کې یو مسلمان به د لسو کافرو مقابله کولا بیا چې کله مسلمانان ډیر شو نو یو بر دو کافرونو نه تختی خو غلس هغه منسوخ شو دویم نسخه د اخف نه اسقل ته وی اول حکم خفیفی بیا ثقیل شي لکه د یوم عاشورا روزه یو روزه وا هغه فرضیت منسوخ شو او د رمضان روزه دا فرض شوی درېمه نسخه د مثل مثل تا لکه قبله د بیت المقدس نه بیت الله ته شو او سلورمه نسخه د لا اله بدلن چې دا غي څه بدل نه لکه صدقه نجوا شوا دارنګ نسخ بیا سلور اقسام دي یو نسخ د قران په قران باندې دا کیږي نسخ د حدیث په حدیث باندې د سنت په سنت باندې دام کیږي نسخ د سنت په قران باندې دا هم صحیح ده او کیږي او هر چې نسخ د قران دا او په سنت او په حدیث باندې دا نو چې حدیث قطعی متواتر وي پاغه باندې د قران نسخه بیا کېدل شي بیا د قران کریم کې 1500 آیاتونه داغه نه بیا شل دویش آیاتونه بیا 15 آیاتونه او هغه 15 آیاتونو کې هم شیخ المشایخ علامه محمد طاهر رحمه الله داغوی په توجیهات باندې او داغوی د خپل مشایخونه په نقل کولو باندې پاغي کوم صحیح توجیهات او معنا داسې کېدل شي چې من وجه د نسخ نه بچ کیږي من وجه منسوخ وي او من وجه د غا د نسخ نه بچ کېدل شي مانن سغا من آیتن او ننسیانات بخیر منها نبیرا په دوی باندې پراتلون کې وخت کې او نه به دوی غمجن شي په تیر شو وختونو پسې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یو طرف ته يهود او نصارا د اسلام تکذیب کوي یو طرف ته یو بل انفرادي یو د یو تکذیب کوي بل بل تکذیب کوي او قران کریم د دې دواړو تکذیب کوي مانه دوی خو مسلمان د مسلمانانو تکذیب کوي یو د بل تکذیبم کوي او قران کریم د دې دواړو تکذیب کوي وقالت علامه سے ابراهيم رحمه الله ذکر کول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء او ویل با يهودو چې ندي نصارا په هیڅ دین باندې وسعا فی خرابها او کوشش کوي د دې جمعتون او پورانو لکه اولائک ما کان لهم دا کسان ندی مناسب دوی لرا چې دن نشي دي جمعتونو ته الا خائفین مگر پدا سیال کې چیرې دن کی وی مانا مومنانو تاسو سره جهاد وکي چې کله دوی بیا جمعه ته دنه کیږي چې په یره دنه کیږي قران کریم مشرق او مغرب دا طرفین ذکر کوي دا ولی شمال او جنوب نه ذکر کوي وجدارا چې دا طرفین اصليین دي او د نور او ستورو حرکت د پاره او دا اصليین دي او د جنوب او شمال حرکت چې دین هغه عارضی دي یادار چې کرۃ الارض کله په میز تقسیم شي یو طرف مشرق حاصلېږي بل مغرب حاصلېږي وجهټ کې قران سلور دیرش کرته ذکر کړی دی او دا وجه په وو مانو باندې استعمال راځي و معنی دي یو وجه صفت د باری تعالی او په دې معنی باندې وجه ټکه دیار لس کاره تراغلې دي دویم وجه به معنی اول وجه النهار معنی اول النهار لکه سوره آل عمران آیات نمبر 76 کې راځي دریم په معنا د توجه باندې وجه ابيکم سورت یوسف آیات نمبر 9 کې راځي دارنګ وجه الانسان علا وجه ابيکم لکه سورت یوسف 93 نمبر آیات کې کله وجه په معنا د ذات باندې راځي ذات او نفس لکه سورت یونس آیات نمبر 105 کې کله وجهه په معنی د طریقې باندې راځي لکه سوره مائده 108 نمبر آیات کې او سورت حج 11 نمبر آیات کې او دارنګي وجهه په معنی وجیه راځي لکه سورت زمر 24 نمبر آیات کې والله بیا د سلف او صالحین په دی وجهه کې قولین دي یو دارې چې دا وجهه د متشابهات نه ده موږ د دې په مقصد نه پویګو چې د الله د وجهه نه سم مراد دی یا د لفظ مشترک دی او په هر ځای کې دا په خپل مناسبه معنی باندې استعماليږي چې کله دا وجهه د متشابهات نشي ولا تحریف ولا تعویل ولا تعدیل او دا د متشابهات نشو واسع علیم د واسع سمانه ده دا واسع ټکه د الله په صفت کې نه کرته استعمال لې پنځه معنی راځي چې کله متعدی شي معنی په بندګانو باندې په احکامو کې فراخي راوستون کې دویم صفت د الله په اعتبار د علم سره والله واسع علیم الله ارشتا فراخ لري په اعتبار د علم باندې دریم واسع به معنی سخاوتو په اعتبار د عطا او د رحمتو سلورم واسه ده په اعتبار د بخشش او مغفرتو یا پینزم الله فضل کوونکې په وسعت سره په خپل بندګانو باندې والله واسع علیم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه داش پغم شبهره چې الله ځان له نایبان نیولې دي او ته چې نه نازولی نشته یو انسان چې معمولی عمارت جوړوي دا غي د پاره سمره انجینران نقشې الله کریم دا ټول عالمونه بغیر د سنخشینا بغیر د سب مثل سابق نه جوړ کړی دي و اذا قضا امرا فانما يقول لو كن فيكون او کله چې الله فیصلو کی د یو کار نو هغه ته شنو پښوي وي دا کن لفظ چې الله وایي دا خو حادث شو نو الله سره د الله صفت څنګه ګرځي جوابدار چې دا کن دا د الله په صفاتو کې راځي او دغه لفظ کن چې دی دار قدیم شي په دې کې سمحال نه لازميږي اور اس تو تعلق د محدثات سره بیا راځي و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون ویغه تا شنو پښوی وی دا کونو می عبارت دی د اراده د باری تعالی نه ګوره په دې آیات کریمه کې د ولد نسبت الله ته شوی دی نسبت د ولد او د ابن الله ته سوره مائده 18 نمبر آیات کې مشوي دي سوره انعام سلام نمبر آیات کې مشوي دي او سوره توبه دیرشم نمبر آیات کې هم شوي دي نسبت د بناتو د نونو نسبت الله ته لکه دغه سورته انعام سلام نمبر آیات کې سورته نحل و پنځوستم نمبر آیات کې سوره صافات یوصل یوکم پنځوستم نمبر آیات کې او سورته تور یوکم سلوختم آیات کې الله د ولد نه پاک دی او دی باندې قران حدیث گواهی او وجدا دا چې الله رب العزت د ولد والد په میس کې تشابه تماسل لازمی تماسل او تکافو لازمی وي او الله را تماسل تکافو نه پاک دی دارنګ ولد چې حاصلېږي د والد نه په انفکاک د اجزاء سره حاصلېږي او انفکاک د اجزاء فرد تحقق د اجزاء وی او الله بسيط ذهنن خارجن د لکه سلم العلوم کې بری تحقیق کوي بیا دیو جنا ولت د هغه چا ضرورت وی چې هغه کې احتیاج راځي دارنګ ولت چې د اماره او علامه د تبعوض او تجزیه ده ولد علامه تشبوه ده او یره ستا په نبوت د موږ سره الله خبرو کې بادشاہ د دنیا بادشاہ یو حکم جاری کړي نو ستا کوسیل راغله دی چې ته خبره واوره تا ته زدا قانون جاری کوم ته به معنی کله چې د دنیا بادشاہ د چا خواته نزي ته سه الله دې مال راشي او الله دې ما سره خبرو کې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا موږ لګلې ده تعالی را په حق باندې زیره ورکونکې او ير ورکونکې ولا تسالو عن اصحاب الجحیم او تپوس بنشي کېدلې استانا په بار د جهنم یانو کې دې ټکی ترې غوښ شو او دې تر ترجمه دی واورېدله ولا تسالو عن اصحاب الجحیم نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې زما محبوبا تانه با تپوس نشي کېدلې په بار د جهنم یانو کې دا, دا خبره زمون کول چیرې که په دنیا کې یو سړی جهنم ته لاړ نو الله به زمونږ نه تپوس کوي دا خبره خطا ده دا خبره غلطه ده که څوک کافر ملکیږي ملکیږي دي کنه انسان باندې خپل تر وسه پورې دعوت دی په امریکا کې سړی مړ کیږي داغه به الله زمانه ته پوس کې چې او امریکا کې اوري بي دینه مړ شو هغه د ځان لخپل د دین طلب کوي کنه موټر جوړول شي جازونه جوړول شي دماغ کار کوي د دین د پاره نه کوي چې هغه کې په خپل طلب نشتا ګور نبی علیہ السلام تعالی فرمای ولا تسأل زما محبوبا تا نه بذر جهنميانو بارکه تاسو نه کومه په دې خبره پوه شئ دا خبره غره بیا مکوئ چیرې که په دنیا کې یو کافر مړ شنو الله و زمونږ نه تپوس کوي زمونږ نه په دې باره کې تپوس نه کیږي علامه ابن تیمیه رحم الله لیکلی دی لیس من شرط الرساله ان يبلغ الى كل احد د نبی علیہ السلام باندې دا فرض نه و چې په هر چاته مسله رسولې چې کله نبی عليه السلام باندې هر فرد ته مسله رسول فرض نو ډیر کافران د نبی عليه السلام په دور کې مړ شي او هغه ملک ته سره دعوت هم لانه رسیدلې چې په نبی عليه السلام فرض نو په ما ته څنګه فرض شو ها دومره دا ز په دې کلی کې یما او پسنه سره ټکو پويګما دلته کې خلک د شرکیات او کفریات شروع کی او زه چپ ناس ته ما چې اجي صاحب بخپشي امیر صاحب بخپشي کاکا جی صاحب بخپشي دې مان الله تاسو کوي چې شرک کې دا تا په لیکلي کې تاول مسله نه کولا نور چې دې د جهنميانو باره کې د نبی عليه السلام نم تاسو نه کیږي ولا تسالو عن اصحاب الجحیم او تپوس بنه کیږي ستانه زما محبوب په بار د جهنم یانو کې ولن تردان کل یهود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم او کته چې یهود خوشاله کما سنا سب خیر دی وحدت دین د پاره با وحدت الادیان کې به یو بل سره نږدې شو سبا موږ د دیو منو سبا زم دوی زمونږ ومني او په دې طریقې باندې به وحدت الادیان راولو چرې نشي کېدی ها یا ش کافر یا ش مسلم دواړه کېدل نشي او سینه یو د پکې دوزلو نه زیدل نشي په دې زړه کې چې کله ایمان د کفر پکې نه ځایږي او چې کله کفر په دې کې العیاذ بالله رااله بیا په دې کې ایمان نه ځایږي دا چاټیش ا شملې دي پي دي خو لیکن لګه ګندګي ورته واچوا اټوله چاټي ګند شي زړه د مؤمن کې کفر نشی راتلې او کافر ته دغه پزله کې ایمان نشی راتلې کته يهود خوشاله نه يهودي کېږي به ور سره وحدت الادیان کې هغه سره به کافر کېږي البا ستانه هغه خوشاليږي او بیا وای چې دا نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام غوښتل شوی دعا ده نو ولې تاسو ردنه انکار کوئ بیت الله بنیت لتوحید نو ولې نه منئ او مسله د توحید د ټولو انبیا وصیت شوه مسله ده و اذ ابتلا ابراهیم ربو بکلماتن او کله چې امتحان کړو په ابراهیم علی السلام باندې رب ددو پس کلمو باندې فاطمهن پسغه پورا کړی وی ګورئ امتحان کې یو څو خبره ضروری وي په امتحان کې یو ممتحن وي معنا امتحان اغستون کې بل ممتحن وي د طالب علم چې چانه امتحان اغستل کی بل له امتحان پرچوي سوالونه وي کوېسچن وي او سلورم چې ده داغه پرچه حل کول وي او چې پرچه بیا په اعلی طریقې سره حل شي وي داغه بیا انعام وي هغه ډیګری وته وي او انعام وته وي هغه بیا ملاويږي دلته کې ممتحن څوک دی امتحان څوک اخلي الله د دې فاعل د ابتلا د پاره ربه دی ممتحن څوک دی امتحان د چا استل شي د ابراهيم عليه السلام داغه امتحان هغه استل شوی دی پرچا سوا او صلات سو نو صلات هغه چې قرآن ذکر کړی دی یو دارې چې بچي په دشتو بیابان کې خپل بچي او بیبي پر خودلو دارنګ پر بچي په مړی باندې چاړه کې خودلو دارنګ د الله د دین د پاره اور ته دنګلو دارنګ د خپل خپل پلار سره بایکاټ کولو دارنګ د ظالم بادشاہ ته مسله بیانولو دا ډیر ګران کوېشن سوالونه الله کریم و ابراهیم علی السلام دا پرچا حل کړی دا حل کړی نو اتمهن پوره په پوره باندې حل کړی دا او چې کله پوره په پوره باندې نو الله ول انعام ورکړی دی انی جاعل کل الناس اماما دا لوی بدلو ته بیا الله کریم ورکړی دا خو دې کې یو اشکال ذهن ترازی هغه دار کله چې ممتحن د ممتحن معنا امتحان غستون کې چې امتحان اخلي دې د پاره اخلي چې داغه طالب علم حال معلوم کی چې د سبق یاد کړي دی او کنه دی یاد کړي نو سوال دا دی چې الله د ابراهیم علی السلام نه د امتحان اغستو نو ولې الله تر ابراهیم علی السلام د حال پته نه و چې حال معلومه چې امتحان دی اخلي د دې سوال جواب داري چې امتحان کله د دې د پر اغستل کیږي چې د شاګرد حالات معلوم شي او کله امتحان د دې د پاره وی چې د دې طالب العلم شان او مرتبه خلکو ته خو لکه څنګه تر خپل شاګرد نه یو سبق او راولې دی یو پرې نه لس پرې دی ته اورول هغه ته خیات دی تام ته اورول دی خلکو په مخ کې هغه طالب ته جراشه شابه سورته فاتحه وایا نو تا ته پته لري د فاتحه په ترجمه با بار یاد کړی دا ماته ویلم دا خلکو په مخ کې د تپوس ولې کې دې د پاره چې خلکو ته د شان معلوم شي دغه شان ابراهيم عليه السلام ته د الله رب العزت ته پته وا چې دې کامیاب دی خو خلکو ته شان ښکار کولو د پاره دا امتحان دی الله غسه دی و ذبتلا ابراهيم رب بکلماتن کله چې امتحان اغسته او د ابراهيم عليه السلام نه ابراهيم علامه ماوردي ذکر کړی دی د ابن عتیه قول نقل کړی دی د ابراهيم معنی د اب رحیم معنی اب رحیم مشفق او مهربان پلار دارنګي عربي او سوریانی په دې کې جمع شوی دی شیخ عبد السلام رحم الله به ذکر کول او فاطم مهنا پوره کداغه امتحان به کلمات نسم مراد د تاسو اوریدل چاغه د بچی حلالولو دارنګي اور ته دنګلو هغه مصیبتونه چې هغه سورته مریم آیات نمبر 42 کې سوره انبیاء آیات نمبر 57 کې آیات نمبر 70 کې سوره ابراهیم چې بچی باندې چاړه کې خودل کور کله علاقه پر خودل اور ته دنګل او دارنګ ابراهيم عليه السلام چې دی نو فوزا نفسه للنيران وماله للزفان وولده للذبحان لذا اتخذه الله خليلا بحر محيط وي ابراهيم عليه السلام ځان چې اور د پاره مال د ملمنو د پارا بچې د چړې د پارا دیو جنا الله غ خلیل نیولیو دارنګي مفسرین چې د کلمات تشریح په دی باندې هم کوي وې د دین مراد مناسک حج دی د حج طریقې دویم دار چې پنځه سنت په سر کې او پنځه سنت په نور بدن کې د عام مفسرینو ذکر کړی دي معنی یو چې د مسواک کول دریم مزمزه کول دریم استنشاق کول پوزه سونل سلورم قص او شوارب معنی برید کټ کول او پینزم د سر په میس کې لیک ویستل پینزه په نور بدن کې استنجا شولا ختنه شوا حلق العانشوا نطف الابد قصف الاسفار من نکونه کټ کول دارنګ د دې کلمات ناغه صفات د مؤمنانو مراد دي کم چې مؤمنون د یو نه تر نه هم آیات پورې ذکر کړی دي سورته معارج او د دویشتم نه تر سلیریشتم آیات پورې ذکر کړی دي او سورت احزاب د 15 درشم نه درشم نه 15 درشم آیات کې ذکر کړی دا ټول دیر صفات حاصلېږي دا ټول صفات ابراهيم عليه السلام خپل کړی دي او د دین لوی لوی امتحانات چې کوم قران ذکر کړی دي قال انی جائلک للناس اماما امام په وو مانو باندې استعماليږي د دیو مصداقات دی امام النبوت او انبیاء 73 نمبر آیات کې امام بمانه تورات راضی سورۃ یہود واللسم آیات کې فراخ لار تم امام او امام امام ویل کیږي الا امام مبین سورۃ حجر یو کم تیایم آیات کې په معنا د مقتدا او خیر خوا باندې راځي که د خیر مقتدا که د خیر وي که د شر وي لکه اسراء 72 نمبر آیات کې قصص 41 نمبر آیات کې دایان صالحان غیر انبیاء کرام نیک دای د انبیانو علاوه لکه سوره قصص کې په معنا د لوح محفوظ باندې هم راضي په امام مبین سورته یاسین 12 کې او مقتدا د ټول انبیای کرامو لکه په دې آیات کریمه کې قال انی جائلک للناس اماما یقینا ذکر زما تا د پارا د خلکو پیشوا او پاکي بدوی لرا د بد اخلاقنا تزکیه به کوي انك انت العزيز الحكيم الله ته زور ور ذات او حکمت والا دا دوا د ابراهيم عليه السلام قبول شوه دا نبی عليه السلام نه تاسو شوه او تفسیر تبری ذکر کړي چې ستا اول د نبوت د حالت څنګه وو نبی عليه السلام فرمایانه دعوت او ابي ابراهيم وبشارت عیسی ورؤیا امی د ابراهیم علی السلام دعا ما د عیسی علی السلام زیر ما د مور خوب ما او دا دعا د ابراهیم علی السلام قبول شوه دا 2000 کال په کې تیر شوی دی او یاره موږ نن دعا وکړو وګوره دعا مې وکړو قبول نه شو د ابراهیم علی السلام دعا قبول شوه دا 2000 کال په کې تیر شوی دی دعا الله ضایع کین نو یا به تعالی اجر درکې یا به داغه خامخا سره نتیجه راوځي ربنا وبعث فيهم جکل بیت الله تیار شو الله په دوی کې استاد ولېږي الله چې په دوی باندې ستا آیاتونه لولي الله سنت طریقې په لولي او دوی لپاره پاکي بعضو نور آیاتونو کې یو زکیه مقدم کی ګوره اصل کې د تعلیم نه مقصد چې د تزکیه ده د کله کله هغه مقصود تو ګوري تزکیه مقدم کی کله ترتیب د زده کولو دی نو زده کولو کې قران سنت اول زده کول دی رستو هغه سره بیا تزکیه حاصلې دي کله چې پیغمبر مزکی او مرشد دی نو دیو جن خلاصۃ الفتاوی کې لیکي چې چا شیخ د هدایت د پاره اونیو چې د ما ته هدایت کوي د انسان گمراه انسان دی هدایت بیانون کې هغه جناب محمد رسول الله دی دارنګ د هدایت کتاب چې هغه د الله کتاب دی او مې يرغب عن ملت ابراهيم الا من صفيا نفسه مې مخ ناړې د طریقې د ابراهيم عليه السلام نه مگر هغه څوک صفيا نفسه چې خمغه به وقفه ک خپل ځان یقینا الله غره کړی دی تاسو د پار دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس مرګ دې رانشي په تاسو باندې مگر په داسې حال کې چې تاسو د الله ګرځن نه هادي تاسو الله ته تابعداري ځکه مرګ خرچا په اختیار کې نه دی چې مرګ به خامہ خزان له په اسلام کې راولي معنا همیشه مسلمان اوسېګا نو الته کې خلکو د اور بندگی کوله د سره غم شو بچی راغون کړل یاداو چې کله د باندې مرګ تاریکیږي نو هر پیغمبر ته مخ اطلاع راځي چې ستاسو مرګ وخت دی تراتل غواړي کې دنیا کې پاتې کېدل غواړي چې کله یعقوب علی السلام تر مرګ استاد رااله دی یا الله زه تیار یم خو صرف بچو ته وصیت کوم بچی را غونکل هغه بچو ته سوئی وای تاسو مونږ ایمان راوړې دې په الله پاک چې نازل شوی دې مونږ ته او ما انزل الى ابراهيم او پاغه باندې چې نازل شوی ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته او يعقوب او الاسباط او دوی اولاد ته نو سوتا او ما اوتی موسی او پاغه باندې چې ورکړ شو موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته چې دې دې کې دا مثل مثلوم فین امنو بما امنتم به مثله ته سله کې بغوی ذکر کوي چې ول مثل سلتون دا مثل سله دې لکه لیسه کې مثل هی شی ان کې چې مثل سله دې زائد دی یا ما مصدریه دې با زائد ده نه معنا دارا فین امنو مثل ما امنتم به چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ کله شهید کو داغه د ویني قطره په دې ټکی باندې په دې کلمه باندې غورځې دلې وا او دې کې دې ته اشاره و چې الله بر دوی نه تپوس کوي صبغت الله رنگ شي تاسو په دین د الله باندې یا قبلنا صبغت الله قبول کړه دې مونږ دین د الله دوی با يهوديانو بدا سکول ماشوم به پیدا شون یو ډرام بالټی کې به عمودي رنگ تیار کړو هغه بالټی کې به د ماشوم له غوپه ور کړلا او بیا به الان صار نصرانیه اوس د نصرانی شو مسلمانانو ته ملدا سه رنگ تاسو خپل کړي داغه جوابدار قبل ناسب غت الله موږ د الله رنگ خپل کړي دي او د اسلام علامه کې ختنه ده سنت دی چې رنگ نزي هغه علامه نه ختميږي معنا د پټونکو په نوع کې لوی ظالم دادي منکونکو په نوع کې لوی ظالم د جماعت نه منکون کې ومن ام الله بغافل عما تعملون ندی الله نا خبره دغنا چې تاسو کوم عمل کوون کیئ تسهیل کې ابن جوزی معنی کې عدلا خيارا ګرځولې دې مونږ تاسو لرا یو ټولګه غورا لتكونوا شهداء على الناس دې د پاره چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي نبی عليه السلام پتا اسمانه گوايا بیان کوونکې یو عام مفسرینو کړی دا او شیخ عبد السلام رحم الله هم هغه ته ترجیح ورکړی دا هغه دا وایي چې تقلب په معنی د بار بار مخ ګرځولو خو لیکن د خوشحالۍ د وجه نه چې کله به الله ماته را وحی را لیږي او کله به چې ماته به الله دا حکم وکړي چې بیت الله ته مخ کا نو قد نرا تقلب وجه کا الله و تاقی سره وینو مونږه بار بار ګرځول د مخ صابر اسمان ته نو خامخا او بغرزو تعالی را داسې قبله تا ترزا چې تی اوس خوخه مزارې دا مزارې په معنا د حال او استقبال راځي مشترکه ده نو اوس خوخه فولی وجهک شط المسجد الحرام او دارنګي نور شيوخ زمنګا او شیخ المشایخ رحمه الله هغه وی چې د نول د تقلب وجه کړه معنی دارا چې نبی عليه الصلاه والسلام بار بار قتل او خفو په دې خبره باندې چې اسنه ما ته وحی راشي چې بیت المقدس نه بیت الله ته مخ کا ولې خفو زګه چې د يهودو اعتراضات به زیات شي او غوي به وای چې نور څه کې زمونږه قبله پر خودله نو معنا د دې دویمه توجیه باندې معنا دا ده قد نرا تقلب وجهک تاخی سرمنګوینو پریشانی د مخ سره تقلب په معنا د استراب باندې راځي مصیبت باندې راځي وجه کافی سماع برا فرن ولی انکا قبلتن ترزاها نو خامخا وا بڑو تعالی را داسې قبل را چې راتلون کې وخت کې باغه خوغه دا الله حکم را لې چې فول وجه کا مخواړه وا اور راتلون کې وخت کې مانه دې ټیم کې نه خو خوله ولې نه خو خوله ځکه د يهودو اعتراضات شبهات دا اعتراضات زیاتېدل وم الله بغافل عما تعملون او نه دی الله غافل داینا چې تاسو کوم عملونه کوي ومن حيث خرجت د حيث مخ کې مکاني او زماني په کم وخت کې چوزې ته واړه مخ پر په طرف د مسجد حرام باندې او کم ځای کې چې تاسو واړوي مخونه په طرف د مسجد حرام باندې وليتم نعمتي عليكم دې دا پارا چې پوره کم نعمت خپل په تاسو باندې ولعلکم تهتدون دې دا پارا چې تاسو لارو ممي پتا سو نعمت پوره کوما کما ارسلنا وتمم علیکم اتماما پوره کوما پتا سو نعمت لکه سره چې لګلې دې ما پتا سو کې رسولو منکم استاسو د جنس نه چې لولي پتا سو باندې آیاتونه زمونږه